چا چې په دین کې داسې یو کار وکړو چې په هغې باندې زموږ حکم نه وي په هغې باندې د سنت و امر نه وي نو دا عمل مردود دی قابل قبول نه دی نو اوس په دې آیات مبارکه کې د اهل کتابو یو بل قباحت ذکر کیږي چې دا دولسم قباحت دی چې دای سره د پوهې نه د دین او د ایمان نه مرتد کېدل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د پیدایش نمخ کې دی اهلی کتاب او ایمان ساتلو ذکر هغه اوصاف او صفات ورله معلومه چې اخیرنه پیغمبر برازي په هغه باندې زموږ ایمان دی دا د رسالت اعتراف او اقرار کولو خو کله چې دغه پیغمبر راغې مدینه له هجرت کو نو دی خلکو انکار کو او کفر کو مخکې سوره بقره 90 نمبر آیات کې در لتیر شوی چې دې په دې انتظار او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برازي مونږ به دا غمر ګری کیګو ایمان بروړو د دې دشمنانو او د مشرکانو کافر سره به داغه په مرګرتیا کې جنگيګو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين کله چې الله پیغمبر راغې او دای خو او پیژنو نو مرتد شول کفر او کو د الله د پیغمبر د مرګرتیا نه رسو شول آیات مبارکه عام د هر مرتد لا چې هغه د ایمان او د مسلمانۍ نه پس مرتد شي کافر وګرځي اهل علم د ارتداد د پاره دارنګ د تکفیر د پاره ډېر ضوابط ذکر کړي او تقریبا 300 پورې اسباب باز اهل علم ذکر کړي چې باغې سره یو انسان د مسلمانۍ نوځي د اسلام د دایرې نه خارج کیږي خو هغه اسباب بیا اهل علم په سلور بنیادی سببونو کې راجم کړی دي یو انسان د مسلمانۍ نه خارجيږي نو په دې سلور کارونو کې به یو کار کړی یا به د ردت تعلق ساتي د اعتقاد سره د عقیده په اعتبار د نظریه په اعتبار بده د دین د دایره نه خارج شوی لکه دا الله سره شرک کی د الله رب العالمین نه جحود او انکار کی نو په دې سره دا مرتد شو دارنګ دویم ارتداد د په اقوال سره چې دا څه خبرې دخلې نه روباسي چې د دین د دایرې نوځي نعوذ بالله یو انسان الله رب العالمین لسب شتم کی بدر دی وی کنزلیو کی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم بارک د ګستاخی الفاظ د سب او شتم ذکر کی نو په دې سره د مرتد شو د دین د دایره نه وته نو دی لویل شي ارتداد بالاقوال او دریم نمبر کله ارتداد وی په افعال سره لکه یو کس ځان له مسلمانو موي مصحف او قران کریم را واغست په ګنده ځای کې وګرځولو د دې ګستاخی او بے ادبی وکا دارنګ قبر لبوت له سجده وکا نو دې له ویل شي ارتداد په افعال سره او سلورم د ارتداد په ترک سره چې د دین کم ضروری خبرې دي چې غیله ضرورت د دین وای هغه کې یو ضرورت د دین پرې خودو د دین د شرایعو نه انکار وکړو یا اعراض کلی وکړو شریعت کې څومره شعائر دي دا نه مني نو په دې سره ارتداد راځي او د دین د دایره نه وته نو دا سلور اسباب دي د ارتداد د فار بل اعتقاد بل اقوال بل افعال او بالترک او نعوذ بالله چې یو سړی بیا د اسلام د دایری نووتو مرتد شو نو د مسلمانانو خلیفہ او حاکم چې موجود وي غل حکم دا د چې وجنی به قتلای به اگر چې بعض اهل علم ذکر کړي درې ورځې پورې مهلت به ورکړي دا مستحب دي خدا استحبابي حکم دی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي حدیث د بخاری کې راغلی من بدل دینه فقتلوه چا چې خپل دین بدن غو مرتد شو نو وی وجنې قتل کوي خدا حکم خلیفہ او حاکم د مسلمانانو لره په اجماع او اتفاق د مسلمانانو سره عام او افراد مسلمانانو لدا اجازه نشته چې یو سره د ارتداد شکار شو د مرتکب شونه دی به وجنی دا فکر بیا د مسلمانانو په قبرستان کې نشي دفن کوله دله به غسل نشي ور کوله په د باندې به مز د جنازې نشي کېده نو په دې آیات کې ذکر د ارتداد کوي چې اول مراد د دین يهوديان اهلي کتابو او بیا هر غسوب چې د دین نه مرتد کیږي د آیات په عموم کې شامل دی تفسیر قرطبی وی والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم الله هدایت نکي ظالمان لا ترڅ مې چې دای په خپل کفر او ظلم باندې برقرار او قائم ولاړ دي او کنه په یو سړي کې انابت ده د حق طرف له رجوع ده نو الله یې زړه کولاوي سینې سپړي د اسلام د پاره په سوره بقره آیات یو سل یو شپیتم او یو سل دو شپیتم کې دغه سزاګانې د هغه کفار مبارکم ذکر شوی چې هغه حق پټي کاتمین د حق نو دا غیم د سزاګانې ذکر کړی وي چې لعنت د الله وی په د ټول خلکو او د ملائکه لعنت وی په او په دې لعنت کې به همیشه په دې آیات مبارکه کې اوس د توبې ذکر کیږي او د عوامو توبه پکې بیانېږي چې کوم عام خلک دي عوام دي هغه څه ګناه وکا نو دا غي توبه سره چې فل حال دا ګناه بکري دي دې ګناه بخ پیمانه شي آینده او استقبال کې وزدي په ترک باندې عزم او کلک اراده وکي فلحال به ګناه پری دا یو شرط شو او دویم شرط دا دی چې آینده به دا عزم او کلک اراده وي چې زه به دې ګناه لنه ورنږدې کېږم دا عوامو د توبې د پاره دا دوه شرطونه دي او مخکې سوره بقره کې در لا په آیات یو سل شپېتم کې د مولیانو د توبې ذکر شوی ثم ازدادوا كفرا بیا نورم زیات شوی په کفر کې تر ځن کدن پوری په دې کفر باندې برقرار دي توبه نه دیستي لن تقبل توبتهم هیڅ ربم قبول نکړي چې توبه دنوي په ځن کدن کې چې بیا توبه واسي کله مرګ ور لراغ نو دغه وخت کې به توبه قبول نشي کدا ټول ازمکه د سرو زرو نډک کی او دا په فدیا او جرمانه کې الله لور کوي چې مال دې سزا نه ملاويږي خوده د دنیا نه کافر تل نه نو د توبه نه قبول ادا جرمانه نه قبليږي ولو افتنا به اگر ته په فدیا او بدل کې ورکی پاغي سرا لازمکه د سرو زرو نډک کړي دا او دا په فدیه کې ورکی خدا به نه قبول نکړي شي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائل لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين داغله څه فائدہ نو ورکي هغه یو ورځ د الله نه دا سوال نو کړي چې الله پرز د قیامت زما ګناهونه مال معاف کړي مطلب دا هغه په شرک باندې مړ شوی دا الله نه بخنه نه غوښتي نو کافر که څومره نیک اعمال کړی دي دې څه بدله ورله نه ملاويږي کدا ټول دنیا ورله د ازمت ورله د سونې نړکه کې او دا خیرات کې نو په دې باندې دې بچکی کې نشي ایمان ور سره نشتا حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ويقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة پرز د قیامت با الله رب العالمین په دې جهنميانو کې د ټولو نه چې کم کمې سزا والده اغلب فرمایي لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به وای دا ځمکه کې چې څومره سری دا کته له ملاو شي نو ته دا په فدیه او جرمانه کې ورکې چې د عذاب نظر لخلاصې ملاو شي نو دې ورلې چې او رب کدا مال ملاو شي نو د ځان د خلاصي د پاره بداز په فدیه کې پیش کم الله رب العالمین ورلو فرمایي اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي وې دنیا کې ما تا نه ډېر کم مطالبه کړې و ما دا درلویلی چې زما سره شرک مکوا او تلا د خپل پلار په شا کې وی چې دا واده مې د تا نه غستې و خو تا انکار کو زما سره د شرک کو نو نن ته په فیدیو مې جو باندې نه خلاصېږي